ما يقرو فيهما وبيان وقتهما باب دې په بیان د دې کې چې دا دوه رکعاتونه به تخفیفن کې دا وړې رک دې نه رکوع سجده اعتدال اطمینان فی الصلات به وی خدا به وګ دې نه پدې کې تخفیف سنت دې پدې دوه رکعاتو د سبا کې ا بیان دا چې دې کې وصول ولې ا بیان د وقت د دې سره چې دا سنت به سوخت کې عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم وی بیشک نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم کانو یصلی رکعتین مجبه کول دا دو رکعات د سبا سنت خفیفتین مخ خفیفتین مختصر بین النداء والاقامه په مند بانګ او د اقامت کی من صلات الصبح د مزد سبانا اې د سبا د مزد قامت او د اذان په منځ کې به کې بس په صحیح وخت چې اذان شو کنه خو موجوده مؤذنین باندې ډېر اعتماد نه کوي تقریبا نه هو غړې د شامخ کې د چاروستي بل دا دورا سمجدار خلک اذان نه کوي د دواړو روایت امام مسلم رحم الله کړي دور دي کې د اخیرنی آیات کې دوه قسمه آیاتونه رال نه وای څه پوه شوي په خبره دواړه خبرې درستی ولا نشرک به شیئا سپو شی په خبره وای د اخر آیات باره کې دا دوا آیاتونه راغلي دي ها اوس په پوښوي او دا د سورہ ال عمران دا اخره ګور کور تعالی او د آیات د سلور شپیتم او فلما حسا عیسی منهم الكفر د آیات د دو پنځوستم اوس په پوه شوي وګوره اول رکعات کې خود سوره بقره آیاتو اپ دې دویم کې د سوره ال عمران دې خو کلا 52 نمبر او کلا سلور شپیتم نمبر آیاتو او غي چې لستوي په غدو رکعاتونو کې مخ کې د سبانا پاول رکعات کې کلیا ایه الکافرون او په دویم کې کل هو الله احد رواه الترمذی وقال حدیث حسن وصلی الله تعالی